چې د حدیبی په کال باندې د آیات نازل شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د عمرې لپاره روان شول کله چې حدیبی مقام ته ورسېدل نو مشرکانو تر مخ کې شول نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام یې منع کړل د عمرې کولونه او بیا غ تفصیلی واقعه د قرآن کریم کې بل ځای کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم سره صلح وکړله صلح دا وه چې راتلونکي کال کې به تاسو مکې ته راځئ د عمرې دپاره صرف درې ورځې به تېروئ په مکې کې او بیا به د هغې نه وځئ نو د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم سره دا یره پیدا شوله چې دغه میاشتې د حرمت وي دغه میاشتې د احترام وي نو دې مشرکانو باندې خو اعتبار نه لري پکار په دې باندې اعتماد نه لري پکار نو که چرته دیو زمونږ سره جنگ کوي هغه میاشت چې د احترامي نو بیا مونږ څه کوو الله تعالی دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل کړله که ستاسو سره په میاشتې د حرم کې په میاشتې د حرمت کې جنگ کاو نو تاسو هم په میاشتو د حرمت کې سره بیا جنگ کولای شئ ها لیکن ظلم زیاتې به نه کوئ وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم جنگ کوي فی سبیل الله د پاره د اوچتوالی د دین د الله تعالی فی سبیل الله نه مراد اعلاء کلمت الله ته مراد ده د دیو جن مفسرین وای دا فی په معنا د لام سره ده او عبارت په حذف د مضاف سره ده لفظ د اعلا او سبیل په معنا د کلمې سره ده نو معنی څه شوله لاعلاء کلمت الله د پاره د اوچتوالی د دین د الله تعالی او دا تفسیر په صحیح حدیث سره هم ثابت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی نو دا یو ته ویل الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل لذکر والرجل یقاتل لیرا مکانه یو سړی راشي د دې لپاره جنگیږي چې غنیمت راته حاصل شي بل یو سړی دی د دې لپاره جنګیږي چې زما یاداش په خلکو کې وکړلی شي زما مرتبه خلکو ته ښکاره شي په من پی سبیل الله ای د الله تعالی پیغمبر په دې کې کم یو د الله تعالی په لاره کې دی نو نبی علیه الصلات والسلام ته د الله تعالی په لاره کې کم یو مجاهد د الله تعالی په لاره کې دی من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا په هو پی سبیل الله څوک چې د دې لپاره جنګیږي چې د الله تعالی کلمه اوچته شي نو دغه انسان د الله تعالی په لاره کې دی د اعلاء کلمت الله د الله وس خو د نمرودیانو د فرعونیانو د جمهوریانو او د پارلمان ول کلمه اوچته ده د هغې خبرې اوچتې دي او د الله تعالی خبرې لاندې دي د یهود او د نصاراو د هغې خبرې اوچتې دي او د الله تعالی کلمه لاندې ده د دې لپاره او جنګېږي چې د الله تعالی کلمه اوچته شي د الله تعالی خبرې اوچتې شي د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام اوچت شي د دې لپاره او جنګېږي دا صحیح حدیث تر بخاری او د مسلم وقاتلو فی سبیل الله او جنگیږي د پاره د اوچتوالي د دین د الله تعالی الذین دا کسانو سره یقاتلونکم چې جنگیږي تاسو سره ولا تعتدو ولا تعتدو او زیاتې مکوئ د حد نه مور تیریږئ ولا تعتدو د حد نه وتا ور تیریږئ مه ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی مين نه کوي د حد نه د ورتیریدونکو سره ولا تعتدو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای وای په جنگ کې اعتدا او ظلم زیاتې ده ده چې واړه ماشومان یا زنانه پکې قتل کې یا بوډاګان یا راهبان چې تاسو ته څوک انقیاد کوي جنگ د سره نشي کولای نه سره جنگ کوي نو هغه مو قتلوي دغه سي د مړی مسله کول دا هم خیر دا اعتدا ده ها پاتې شو داسې الکان چې هغه بلوغ ته نه رسېدلی خو لیکن کافرانو خدمت کوي کافران له جاسوسي کوي هغې له اوبو غیره وړي لاره او تخی د مجاهدینو ټیکانې او تخی نو هغه بیا اهل القتال دی هغه بیا وجلی شي دغسې زنانه ده خو لیکن هغه په پوج کې ده نو په پوج کې هم اوس ډېرې زنانه دي دا ډېر جازونه هم زنانه چلی نو اوس بیا و د هغه نه قتلې نو د هغې سره به څه کې مراد درې نه دارې چې څوک اهل القتال نه دي نو هغه به نه وژنې نو که زنانه و چې مشري یې کوله یا په جبه په مال او په بدن سره د کافرانو خدمت کا او د هغې سره مرګرتیا کوله نو بیا د هغې سره جنګېدلی شي هغه هم وژلی شي بوډاګان او راهبان دي کافرانو ته مشورې ورکولې او دغسې د جنګ طریقه یې ورته ښودله نو هغه بیا بلکل وژلی شي قتلولی شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا ویلو کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو تشکیل لیږه نو دا بیا ورته ویل قاتلو من کفر بالله دا هغه چا سره وجنګېږئ چې د الله تعالی قانون او نظام نه مني وجنګېږئ غلول مه کوئ غدر مه کوئ او مسله مه کوئ مسله یو کافر د قتل که د هغې نه وروستو د مرګ نه وروسته د هغې نه پوزه کټ کول شونډې دې کټ کول سترګې تر اوستل غوګونه تکټ کول او نور اندامونه تکټ کول دا مسله ده دا مکوي بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل ولا تقتلوا الولید تاسو به نه وجنی ماشومان به نه وجنی زنانه به نه وجنی نبی رسول الله سلام متدا خبره کوله ولا تقتلوا الولدان دا ممنوع وجه دی ولا اصحاب الصوامع پیران او راهبان دغه ممنوع وجه دی خو مخکې مونږ د هغې خبره وکړله که چرته هغې سره دغه د دشمنانو سره مرګرتیا کولن بیا غو مجل شي ولا تا تدو د حد نه مور تیریږي ظلم زیاتې م کوي ان الله لا يحب المعتدين یقین الله تعالی مين نه کوي دا چا سره چې د حد نور تیریدون کوي نو دا غي سره الله تعالی مين نه کوي وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه په دې آیت کې الله تعالی د قتل د قتال او د جنگ کولو دوه طریقې بیان کړې دي یو قتل وجل د کافرانو کله چې په هغې باندې لاس بر شي د وجلو نو قتل یې کوي او که د وجلو لاس هم پې بر نه شو نو الله تعالی وایي د کورونو یې وباسئ د کورونو یې وباسئ بیا ځکه کافر په دې باندې ډیر زیات تنګیږي چې هغه خپل کور نه وباسي اسی په ډزې وکړه پینډه دې پس را واخله یو بندې پیته مارپوړ وغیره پس را واخله لري نه پیو یو ډس کوه په یو هفته کې ودا په خپل د مرچه خالی کې د کور په خپل چې خالی کې اسی په ډس کوه دا دوه طریقې الله تعالی د جنگ خودلې وقتلوهم وجنی دا کافران لره حیث تقبتموم کم ځای کې چې وس برشي ستاسو په دوی باندې کم ځای کې چې پې وس برشي دا حیثو دی دی کې د عموم د مکان او د زمان دواړو دپاره دی که که حل وي او که حرم وي که میاشت ډېره حرمت وي او که بله میاشت وي وروسته د هغې لږ تفصیل که دغسې هر وخت چې وي خو لیکن د هغې سره قتل کولی شئ زیات خلک د وردۍ سره دښمني لري د وردۍ سره دښمني مه لرئ صحیح عقیده وساتئ یو پولیس دی یو پوجي دی یو ایسای ده نو هغه چې کله په ډیوټۍ باندې په وظیفه باندې په نوکرۍ باندې نو هغه د هغې سره بیا جنګ کوي ولیکن کله چې کور ته راغی او وردی بیا نورې عامې کپړې اغوستي نو بیا یې نه وژني بیا هغې ته مسلمان وایي هلکه دې د عقیده خو څه بدله شوې نه دغه یو شی دی نو دا خر خر دی که کته پی یو کنه نو دغه پوجي پوجي دی دغه مرتد مرتد دی دغه عیسی عیسی ده که دا که سپینې کپړې اغوستي وي او که شنې اغوستي که تورې اغوستي او که لغړ ګرځي خو دغه یو شی دی نو دغه یو خر دی که کته پې هر قسم ورواچې یا کته تې لرې کې بیا هم هغه خر دی بل شی تې نه جوړېږي وقتلوهم وجنه دیو لرا حیث قبتموم کم دی کی جمعی تاسو دیو لرا کم دی کی لاس برشی ستاسو په دیو باندې واخرجوهم من حیث من حیث اخرجوکم او باسی دیو لرا دا هغه ځای نه چې تاسو یې ویستلی یې من حیث اخرجوکم دلته کې د حیثو د مکان دپاره دی په هغه وخت کې مکه مکرمه په دې وخت کې مجاهدین چې رقم دی نویستلی دي او د الله تعالی دین دشمنان په هغه ځای کې دیره شوي دي الله تعالی وایي د دقه ځایونو نه وباسئ والفتنه اشد من القتل او شرک ډیر سخت دی من القتل د قتلولو د دیونه په میاشتو د حرمت کې د دیو دا کوپر او د دیو دا شرک او بيدینی دا ډیر زیات سخت دی د قتلولو د دیونه په میاشتو د عدت کې تقریبا علما کرامو د دې و معنی ذکر کړی دی ول فتنه تو اک اشد من القتل خو زه تاسو ته لړ مقصد ویم یو ترجمه ته دا کومه هغه مې ورته وکړله والفتنه او شرک د مشرکانو اشد ډیر سخت جرم دی من القتل د قتلولو د مشرکانو نه په میاشتو د حرمت کې صحابه کرامو سره دغه غم وکړه که چرته دیو پر راتلونکي کال کې مونږ منه کی او بیا وا د خلافیو کی نو که مونږ ردیو سره جنگیږو نو هغه میاشتې د عزت به میاشتې د احترام به نو دا به څنګه چل کیږي الله تعالی وایي د ده دا کفر او شرک او بېدیني په میاشتو د حرمت کې د دیو سره چې دا جنګ وکړي دې کې دومره ګناه نشته دی لکه څرنګه چې د دیو دا شرک او دا کفر او بېدیني یې سخته ده دا لوی جرم دی دویم معنی والفتنه اشد من القتل والفتنه واپس ګرځول د مؤمن مسلمان د ایمان نه والفتنه واپس ګرځول د مؤمن مسلمان د ایمان نه په زور باندې اشد دا ډیر زیات سخت دی په مؤمن باندې من القتل د قتل د مؤمن مسلمان نه مؤمن مسلمان که ټوټې ټوټې شي نو دا ته ګرانه خبره نه ده دا ته څه مشکل خبره نه ده خو لیکن په زور باندې چې مؤمن مسلمان په زور باندې چې مؤمن مسلمان د دین اسلام نه واړول شي سلینډر شي او تسلیم شي نو دا په مؤمن مسلمان باندې ډیر زیات سخت دی د سنه من القتل د قتلولو دنه مؤمن مسلمان د خپل قتل د خوشاله شي خپل شهادت د خوشاله شي خو لیکنه وا چې د الله تعالی دین پرېګ دی نو دغه صحیح نه دی درې معنا ول فتنه تو شد من القتل وستل دا مشرکانو د کورونو دا غینه او دا غیر وطن نه دا ډیر زیات سخت دی پاغي باندې من القتل دا غیر قتلولونه کافر چې د خپل کور نه وباسي مؤمن مسلمان خو په الله تعالی باندې خپل ځان خرڅ کړی دی نو هغه دومره پروا نه کوي د خپل مال او د خپل اهل او عیال د خپل کلي او د علاقې خو لیکن د کافرانو او بېدینه خلک چې د خپل کور نه وځي نو په دې پسې زړه چوي ولا تقاتلوهم موج نه دی لرا ان المسجد الحرام جنگ مکوې د دې سره په خوا د مسجد حرام کې حتی یقاتلوکم پی تر دې پورې چې دیو جنگ شروع کی تاسو سره پاره کې په ان قاتلوکم نو که جنگ شروع که تاسو سره په دې مسجد حرام کې پقتلوهم نو بیا سره تاسو هم جنگ وکړئ د دې معنی دا شوله د مسجد حرام په خوا کې جنگ کول یو دفاعي دی او بل اقدامي دی نو اقدامي جنگ مکوئ په دفاعي جنگ چې هغه کولای شي نو که تاسو سره جنگ شروع که تاسو سره وکړئ کذالک جزاء الکافرین دا سزا د کافرانو کذالک ذالک کی اشاره در قتل ته یعنی جزا د ټولو کافرانو قتل لې نو دین یو مسله راوتله او دا فقهای کرام بیان کړی ده چې د کافرانو د قپ د د, د قتل لپاره علت څه شی دی نو هغه کوپر دی کذالک جزاء الکافرین د الکافرین دلالت کوي په ماده باندې ماده د کافرین کوپر دی نو ماده دا شوله د کافرانو د لپاره سزا د قتل دا د دیو د کوپر په وجه باندې ده دا د دیو د کوپر په وجه باندې ده کذالک جزاء الکافرین فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم نو که شری دیو من شول له کفر نه فإن انتهوا من شول له کفر نه دویم فإن انتهوا که دیو من شول د قتال کول نه د مؤمنانو مسلمانانو سره او ایمان راوړ د مسلمانانو جنگ یې پرېښوده نو د مجاهدینو دشمنی پرې خودله د الله تعالی د دین دشمنی پرې خودله نو فإن الله غفور یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی الله تعالی مهربان ذات دی الله تعالی به معاف کی وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي غایه د جنگ کولو او دا عتب دی په قاتلو فی سبیل الله باندې جنگ کوي په لار د الله تعالی کې حتی لا تکون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي اړول د مؤمن مسلمان د دین اسلام نه فتنه ډیر شی معنی دي د دې کې تیا مراد شرک دی تر دې پورې چې پاتې نشي شرک او فتنه سره د غیر الله نظام فتنه طاغوتی جمهوری پارلمانی نظام دی الله تعالی وی تر هغه پورې او جنگیږي چې دا فتنه ټوله ختم شي دوی معنا په سرینو بیان کړی دا حتی لا تکون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي قوت د کافرانو چې دا قوت په وجه باندې مؤمنان مسلمانان د دین اسلام نه واړی تفسیر المنار دغه معنا کړی ده لا تکون لهم قوه یبتدینونکم بها ویؤذونکم لاجل الدین ویمنعونکم من اظهار الدعوه الیه د کافرانو سره تر هغه پورې او جنگیږي چې د کافرانو قوت دا ختم کړي چې مؤمنان مسلمانان د خپل قوت په وجه باندې تکلیف کې کینه او دغه سي تاسو د الله تعالی د دین نه منع کوي او تاسو د الله تعالی د دین د دعوت نه منع نه کی نو نن سبا مؤمنان مسلمانانو سوچ فکر وکړي په دې آیات کې آیا د کافرانو قوت دومره اوس نشته ختم شوی دی په هر ځای کې چې مؤمن مسلمان وهل کیږي ټکول کیږي نو د دین اسلام په وجه باندې که چا شراب سکله نو هیڅوک ته سنوي زیناهونه کوا څوک برده سنوي دروغ وایه رشوتونه کوه جواری کوه دغسې چې څومره سود کې او که هر څه کې څومره بېحایي کې نو کوی زنانه دې لغړې ګرځي په دغه کې بازارونو کې لکه څرنګه چې نن سبا عام حالت دی دنیا نو په هغې باندې کاپیران هیڅ نه وایي خو لیکنه که په یو بازار کې د یو اوږدو یو شرعي لباس چا کړی دی یو مسلمان دی مؤمن دی ښایسته ګیره پرېښې ده او ویختې دی په سنت طریقه باندې غټ غټ ویختې دی او تور پټکې وهلې نو په یو بازار کې ځنه شي ګرځیدل قاتلوهم حتی لا تکون فتنه دومره پورې او جنگيږي چې دین اسلام په شعائر باندې دا سیر مؤمنانو مسلمانانو په اعمال باندې هیڅ قسم پابندی نه وي پابندی نه وي وسه یو کګیره خریلې په دغه کې پولیس او پوجان ولاړ دي پروډ باندې اوس که چا ښایسته ګیرې وه او ښایسته پټکې وهلې دی ښایسته ویښته دي او په شرعي طریقه باندې برابر دی نو پولیس او پوجي هغه ته وایي راکوزېږه خو بلکې یو مولی دی چې د هغه د یهودي د انګریز او د مسلمان دغه پته نه لګي او ګیره نشته دی بریته نشته دی او ویخته انګریزي جوړ کړی دی پنسې ښکته دی او لنډې تنګې کپړې اغوستې دي بس هغه دي چې هغې ته هیڅ نه وایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه دغه مرتدین او دغه کافران دغه مشرکان تر هغه پورې اوجنئ چې په دې پاټک باندې بیا تیریږي نو چې ګیره خرې لپ کې راکوزیږي او هغه ته بیا سو اسلامي نظام وای چې ګیره خرې لپ راکوزي یو دو کوړې ورکې درې کوړې ورکې چې دا دی ولې کړی دا ګیره دی ولې خراول ته مسلمان نه دا ویختری ولې انګریزي دي سرتور سر ولې ګرځي پنسي دی ولې ښکته کړی دي دا لنډې او تنګې کپړې د غیردینو لباس دی ولې دا پیشن دی ولې اختیار کړی دی حتی لا تکون فتنه تر هغې پورې او جنګېږي چې فتنې پاتې نشي نو اوس په بازارونو کې وګورئ چې کم حالت روان دی بازار ته ورشه شراب خرڅېږي په هغې باندې پابندي نشته دی په هغې باندې پابندي نه د یهودو د نصاراو کتابونه خرڅېږي په هغې باندې پابندي نشته دی خو لیکن که یو مجاهد عالم دین یو کتاب لیکلی ده د جهاد په باره کې په هغې باندې پابندي ده په په دغه د جماعت په بازارونو کې په مدرسو کې په لوډ سپیکر په استعمال باندې پابندي د الله تعالی د دین خبره او پینه کې خو لیکن بل طرف ته که په هغې کې دنده د زیناخانې پای کې جوړولې او دغه سي لوی لوی سینماګانې جوړولې په هغې باندې مې پابندي نه الله تعالی وایي تر هغې پورې وجنګېږئ چې دا ټولې فتنې ختمې شي د کافرو د بېدینو دا قو دا قوت او دا زور ختم شي و یکون الدین لله او شي غلبه د دین خاص د الله تعالی غلبه د الله تعالی د دین شي د بېدینۍ غلبه نه شي بلکې د الله تعالی د دین غلبه راشي وس که بیا هم څوک وایي چې جهاد فرض نه دی په سورة الانفال کې وراشي الله تعالی ویل دی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله تر هغه پورې او جنگيږي چې ټول دین د الله تعالی شي نو که نیم دین که نیم دین د الله تعالی او نیم د غیر الله یا لګ د الله او ډیر د غیر الله یا ډیر د الله د خلق پکې د غیر الله بیا هم شته ده نو تر هغه پورې وجنګيږي چې دا ټول دین د الله تعالی شي اوس ټول دین د الله دی او کنه ټول د غیر الله دی او کنه نیم د الله دی او نیم د غیر الله دی سنه سا احکام دا د الله طلب کې هم چلیږي مثلا په پا پاکستان کې په پا مون باندې پابندی نشته په روجي باندې نشته په حج او زکات باندې نشته خو الله تعالی وي تر هغه پورې وجنګيږي چې ټول دین د الله شي ټوله داسې نه چې نیم به د الله او نیم به د غیر الله نه ټول به د الله تعالی پاین انتهاو که دیو منه شول د جنگ کول نه مسلمانانو سره او پاین انتهاو که دا کافران منه شول د مسلمانانو د تنگولو نه پلا عدوان نشته زیاته کول الا علی الظالمین مگر پاغه چا باندې چې کلکی په دوله باندې علی الظالمین د دینه مراد چې هغه خلک چې توبه ونه باسي ایمان را نه وړي بلکې کلک وي په ظلم باندې په شرک باندې په بيدینۍ باندې او علی الظالمین هغه څوک چې بیا هم د دین اسلام په وجه باندې مؤمنان مسلمانان تنګي از ظالمین په مسلمانانو باندې چاپې لګي از ظالمین مسلمانانو باندې منبارونه کوي او دغه سی پټکونه کې او په چوکونو کې خلک راکوزي مسلمانان نو بیا هغه ونیسه او چې څو سره کولای شي نو هغه سره وکړي فلا عدوان الا علی الظالمین اشار الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص اشار الحرام هغه میاشتې د حرمت به شهر الحرام په بدل د میاشتې د حرمت کې دي والحرمات قصاص والحرمات او ټول حرمتونه او ټول عزتونه حرمات هغه بدلی والدي ټول حرمتونه عزتونه هم بدلی والدي الشهر الحرام بشهر الحرام دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي ادب د پاره د قتال په سبیل الله په اعتبار د زمانه سره بعضی میاشتې د عزت او د احترام دی ورسو د هغې وضاحت کو چې هغه کمه کمه دي مخکې تاسو ته ما واقع ویلله چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کله د عمرې نه منه شول نو د هغې سره دغه یره راغلله مشرکانو ته دا ویله راتلونکي کال کې د ذوالقعدې په میاشت کې به تاسو راشئ عمره به وکئ او بیا به ځئ د درې ورځو نه به زیات نه ایسارېږئ څلور میاشتې د حرمت او د عدت دي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دا څلور میاشتې د حرمت دي نو په هغې کې ذوالقعدې میاشت وه نو د نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو سره یاره پیدا شوله که مونږ راتلونکي کال کې د ذوالقعدې په میاشت کې راچون دا خو د حرمت میاشت ده په دې کې خو جنګ کول صحیح نه دي نو که دا مشرکان زمونږ سره جنګ کوي نو مونږ به څه کوو نو الله تعالی په دې آیات کې د هغې جواب ورکړه الشهر الحرام بشهر الحرام الشهر الحرام انتهاک و حرمت شهر الحرامی بیزتی کول د میاشتو د عزت اشار الحرام میاشت د حرمت بشار الحرام په بدل د میاشت د حرمت کړي او الحرمات او قصاص او ټول حرمتونه عزتونه بدلی ولدي نو دې معنی دا شوله که دیو د میاشت د عزت احترام ونه ساته او دیو بی عزتی وکړه نو تاسو صرف دفاعي جنگ پای کې وکئ تاسو دفاعي جنگ پای کې وکئ ول حرمات او قصاص قصاص برابرای او مساوات ته ویل کی نو ودی کی اشاره شوړه دی ته ول حرمات او قصاص یو مطلب درې دا دی چې تاسو په شپږم کال د هجرت باندې کومه عمره ونه کړله او د غیر مشرکانو منع کړی بنه کړی نو ول حرمات و قصاص د دې بدل تی پورا ادا کړل شو په وم کال د هجرت باندې عمره وکړل شو له ول حرمات و قصاص نو قصاص په معنا د مساوات او د برابرۍ سره دی نو په بل کال کې تاسو هغه پورا ادا کړل غرس یا دا مستقل حکم شرعي دی ول حرمات او قصاص که چا د مؤمن مسلمان بی عزتی وکړه دغه سي بدني لحاظ سره دغه تاوان وکړه یا مال ته واغسته نو بل مسلمان لره داغه د بدلی د غسلو حق شته دی په خپل دی بدل واخلی او یا په ذریعه د حاکم سره داغه بدل واخلی ول حرمات قصاص او نور ټول حرمتونه او عزتونه بدلی وردی په منی تعالی علیکم نو چا چې زیاته وک وتا سبانی پات دو علیه نو تاسو هم زیاته وک په هغه باندې به مثل ما تعالی علیکم په شان د هغه چې زیاته کړی وتا سبانی چاره سره ظلم زیاته وک نو پات دو علیه د در طرف نه خدای اعتدا او ظلم نه لري خدای ته وای مشاکرته هغه شان د کې سره وکي چې تاسو سره څنګه کړی واتقوا الله یره وکړئ د الله تعالی نه د الله تعالی نه ویریږئ په دې کې اشاره ده دې ته چې ستا سره څوک ظلم زیاتی وکړي او ته بدل اخلي نو په دغه وخت کې انسان ډیر زیات غوسه نو هسې نه چې د غوسې په وخت کې د الله تعالی د احکامو نه تیری وکړي کله کله په غوسې په وخت کې انسان تباه کیږي دیو جنا په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای غوسه ایمان د سه خرابای لکه سرنګي ګبین یو خوږ شی دی او سبیر بوټی دا ډیر تریخ بوټی دی چې په ګبین کې لږ ورښکته شي ګبین به سره ټول خراب شي نو دغسې په غوسه باندې ایمان خرابیږي نو که ستا سره چا ظلم زیاتی کړی دی نو ته غوسه په دغه وخت کې چې بدل اخلې نو په هغې کې شرط زیاتی ونه کړي واعلمو پوه شئ ان الله مع المتقین الله تعالی خاص مرګره د متقیانو دی بالعون والنصر مفسرین لیکلی دي الله تعالی مرګره دی د متقیانو یعنی الله تعالی به د امداد کوي الله تعالی به د فتح درکړي الله تعالی به د فتح درکړي او دل کې د معیت نو مراد به اعتبار النصر والعون بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة ابن کثیر رحمت الله علیه وی الله تعالی ور سره امدادو کی په دنیا او په آخرت کې نو د قتال لپاره ضروری ده دا خبره چې هغه وسو کې خرچه ولا پکار ده خرچه ولا پکار ده آلات او اسباب د جهاد پکار دي بارود پکار دي ټوپک پکار دي دا سي نور اسباب د قتال پکار دي نو سه الله تعالی وی د الله تعالی په لار کې خرچه وکي آیات باندې بزن پوهه کوي ځکه طاغوتی مولیان سرکاری مفتیان او شیخان اگر دی آیات نه استدلال نیولې ده چې استشهادی چې دی وته خودکش وای او د د شریعت په اصطلاح کې هغه ته استشهادی ویل کیږي پیدایي او ته ویل کیږي د الله تعالی په لار کې خپل ځان قرباني کول د دین استدلال نیول چې دا صحیح نه ده په شریعت کې او دې ته انتحاري وایغه او دې ته خودکشي وایي نو د دې آیات مطلب به مونږ وایو او په هغه مطلب کې مونږ دا ثابتو چې دا آیات دلیل دی لپاره د استشهادي دا رد نه دی بلکې دلیل دی لپاره د استشهادي وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوئ په لار د الله تعالی کې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه او مغرزوي خپل ځانونه په خپل لاسونو سره اله تهلکه هلاکت ته واحسنو خیسته عمل کوي ان الله یحب المحسنین او بټن په خپل دباو کی نو دا صحیح نه ده الله تعالی وی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه نو موږ ته دا وایو چې اپرین شستا په علم باندې دا رقم زین راغله مخکې مسله د جهاد بیان شوله مخکې مسله د انفاق بیان شوله وروسته الله تعالی وایي واحسنو ښایسته عمل کوئ جهاد ښایسته عمل دی دغسې د الله تعالی په لاره کې خرچه کول دا ښایسته عمل دی امام قرطبي رحمت الله علیه ذکر کړی دی پنځه معنی دې بیان کړی دي په حدیثو کې هم دا غي ذکر راغلی دی امام ابو داود رحمت الله علیه دغه سی امام ترمذی رحمت الله علیه د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې دې معنی کړی ده حدیث مې راته وای امام ابو داود امام ترمذی امام قرطبی رحمت الله علیه د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی وای تهلکه د هلاکت نو مراد ده چې خپل د خپلو د مالونو د ترقۍ سوچ وکړي دغسې د خپل اصلاح کوشش وکړي زمیداره ده پوله پټې دی او دې ته روان شي او د الله تعالی په لاره کې خرچه ونه کړي د الله تعالی په لاره کې قتال ونه کړي نو الله تعالی وایي ځان دې هلاک که ځان دې تباه که دا چا ویل دی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ صحابی دی حدیث په کم ځای کې دی ابو داود کې دی ترمذی کې دی امام قرطبی رحمت الله علیه هم ذکر کړی دی امام بخاری رحمت الله علیه روایت بیان کړی دی په صحیح البخاری کې موجود دی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه بترک الانفاق فی سبیل الله یو انسان د د غریبۍ د وجې نه د الله تعالی په لاره کې خرچ نه کوي الله تعالی ول مال ورکړی دی او دا شوم دی بخیل دی په استشهادیانو باندې فدایانو باندې خرچه نه کوي مجاهدین له خرچه نه ورکوي بارود نه اخلي استشهادي له ګاړې وانه اخلي خرچې ونه کړي نو ولا الله تعالی وایي ځان دې تباه او برباد که درې درې جیب نه دې لږ دا لړم لرې که او دا لاس ورښکته که دا روپۍ دې راواخله په دې مجاهدینو باندې مصرف که او که دارې مصرف نه کړلې نو ځان دې په خپل لاس باندې تباه او برباد که ځان دې هلاکت ته وغورځاو ځان یې هلاکت ته ورده تباہ او برباد شولې پرې دغه سي مفسرینو لیکلي دي کله چې ته د الله تعالی په لار کې jihad ونه کې دغه سي ته د الله تعالی په لار کې انفاق ونه کې نو کافران به غالب شي باندې نو ځان دی په خپل تباہ او برباد ک بیا به دغه چلی لکه کوم چې دی د د کافرانو په د مسلمانانو باندې ولې دا ټوکې وکړلې ولې په دا لوبې وکړلې د مسلمانانو د مسلمانانو د خویندو میندو د عزت یې ولې تار تار که د مسلمانانو جماعتونه یې ولې په شهادت باندې ورسول دغسې د مسلمانانو بچیان او دغسې علما کرام د قرآن کریم نسخې دا ولې شهیدانې شولې دا دی په خپله په ځان باندې وکړله خپل کار دې پرېښی و چې هغه جهاد و خپل کار دې پرېښی چې د الله تعالی په لار کې مصرف کولو خرچې کولو نو خلک وایي دا ولې وایي دا پخپله نو یې ښکته پسې رغړه چې پخپله دې وکړله اوس پسې نور هم ښکته رغړه نو دا مسلمانانو باندې هغه وخت راغلی دی پخپله یې په ځان باندې وکړله اوس یې پسې نور هم ښکته رغړي نو الله تعالی وایي دا مال دې په جهاد کې ولګوه دا خپل بدن دې په جهاد کې ولګوه که ودې نه لګول نو تباه برباد بشي خپل ځان دې په هلاکت کې وغورځوه داتې مراد دی ولا تلقو بی ایدکم الی التهلکه او تا چې کوم معنا بیان کړی ده نو دغه بالکل د شریعت نه خلاف معنا ده او دغه وی بر ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ولا تلقو بی ایدکم الی التهلکه مراد د دینه هغه مؤمن مسلمان نیک په ګناهونو کې اخته دی او داغینه توبه ونه باسی او دا وی چې بس اوس زما زما توبه اوس الله تعالی نه قبلای او یا ډیر خلک ګناهونه کوي توبې ته نو باسي مړه الله تعالی غفور رحیم دی کیږي به نو بس دغه انسان تباہ او برباد شو ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ځان په زور باندې هلاکت ته مو غورځوي ځان په زور باندې هلاکت ته مو غورځوي تباہ او برباد بشئ او بی ایدیکم ذکر د لاس ته مراد درې نفسونه تی مراد دی ولا تلقوا بی ایدیکم الی التهلکه مغور زوی خپل ځانونه په خپل لاسونو سره حرکت ته نو جهاد دا بهترین عمل دی بهترین عمل دی واحسنو او خیسته عمل کوي نو جهاد خیسته عمل دی د الله تعالی په لار کې خرچه کول دا خیسته عمل دی مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کې لیکلی دی وای هلاکت سے مراد اس جگہ تر کی جهاد ہے د هلاکت نه مراد په دې کې وای جهاد نه کول دا هلاکت دی دا تبعی ده نو استشهادی خو چې وکړله نو هغه د جی د جهاد په اقسامو کې د ټولو نه بهترین قسم عملیات دغه دي چې خپل مال او خپل روح خپل بدن په الله تعالی باندې قربان کړي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه واسنو خیسته عمل کوي ان الله يحب المحسنين الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره د خیسته عمل کوونکو سره الله تعالی مینه کوي صحابي راغې وې د الله تعالی پیغمبره ما ته وسنګ پته ولګي چې زه خسړې ما کزه خسړې ما زه ښه کوم او که زه بد کوم ما ته به څنګه پته لګي نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل که تا د خپلو ګاونډیانو نه د خپل ځان په باره کې واورېدل چې دا ښه سړی دی نو ښه سړی او که د خپلو ګاونډیانو نه دا واورېدل چې قد اساته به قد اسات په قد اساته نو ته بیا ډېر زیات بد سړی بس دی وکړل هر سړی دی وګوري چې زمانه ګاونډیان خوشاله دی او که خپه دی رانه واحسنو خیسته عمل کوي ان الله ان الله يحب المحسنين الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره واتم الحج والعمره لله فإن احصرتم فمستيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي وسا د حج مسائل او احکام الله تعالی بیانوي او د دینه د دې حصے دویم باب د دینه شروع کیږي او په دې کې به ټول مسائل د حج بیانېږي نو دې کې مو الله تعالی مسائل د حج بیانوي واتم الحج والعمره لله او پوره کوي حج او عمره خاص د الله تعالی لپاره واتم الحج والعمره لله عمره او حج د الله تعالی د رضا لپاره کوي ربط رمخ کې سره ده ارکان د اسلام بیانېدل نو مون بیان شو شهادت کلمه بیان شوله الهکم اله واحده بیا د روجې مسله پکې راغله د زکات مسله پکې راغله د مون مسله پکې راغله دغه سي د جهاد مسله پکې راغله نو وس بل بل مسله الله تعالی بیانې بل رکن د اسلام بیانې چې هغه حج دی ځکه بناګانې د اسلام پنځوي نو یو پکې حج دی واتم الحج والعمره لله پوره کوي حج او عمره خاص الله تعالی د رضا لپاره د پوره کولو معنی دا ده چې کله تاسو حج شروع کړئ یا عمره شروع کړئ فرض یو کنه پلی نو هغه بیا سر ته ورسوي ځکه د هغې پوره کول د باندې لازم دي په مینځ کې هغه نیمګړی مه پرېږدئ علی رضی الله تعالی عنه وی د عمره او د حج پوره کول دا دي چې د خپل ځای نه احرام وتړه د خپل کور نه چې وځې احرام وتړه او سفیان ثوری رحمت الله علیه وی پوره حج او عمره دا ده چې پاغي کې د تجارت او د بل شي نیت او اراده پکې ونه کی نو دغه پوره حج دی او پوره عمره ده او دغه سي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای حج او عمره پوره کړي د دې مطلب دا دی چې که عمره لزینو ځان لاړ شه او که حج لزینو ځان لاړ شه بغیر د حج تمتع بغیر د حج قران نه ځان لزان له یو کو ورستو دغه تفصیل لازم دغه سی غیر شرعي کارونه په تلبیه چې وینو پای کې کلمه د شرک مو وایا الا شریکا تملکه هو ما ملک مشرکانو به دغه تلبیه ویلله نو هغه مو وایا واتم الحج والعمره لله او پوره کوي حج او عمره د الله تعالی د رضا لپاره پاین احصرتم نو که بند کړل شولې تاسو دا پاین احصرتم دا د اتمونه یو صورت استثنایی ذکر کیږي اوس چې حج او عمره پوره کوي بغیر د عذر شرعي نه چې حج او عمره شروع کړل نو په منځ کې مه پرېږدئ ها که یو وخت داسې راغی چې مشکلات دي نو بیا خیر ده که پاتې شول پوره نه شول نو خیر خبره په اینو سرتم نو که بند کړل شي تاسو د پوره کولو د حج د عمرې نه په مستۍ سره من الهدی نو لازم دی په تاسو باندې هغه چې آسان دي د هدی نه او د قربانۍ نه کم شی چې د قربانۍ در باندې آسان دي نو هغه وکړئ دې ته مسله د احصار وایي احصار دا دی چې کله حج حج کوونکې یا عمره کوونکې دغه احرام وتړي او د اعمالو د حج نه هغه بند کړی شي لکه مریض شو یا د دشمن او د ظالم بادشاه لخوا منع کړلی شو لکه په واقعیا د صلح حدیبی کې هم دغسې راغلی وه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د ذوالحلیفې نه د عمرې احرام تړلی کله چې حدیبیه ته ورسېدل نو د مکی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام منع کړل نو صلی الله تعالی د هغې احکام بیانوي په مستی سره من الهدی نو لازم دی په مستی سره یعنی پل واجب علیکم مستی سره من الهدی لازم دی په تاسو باندې چې هغه آسان دی من الهدی قربانی نه د ډیرو صحابه کرامو نه نقل لی اعلی قسم د قربانی اوخده او ادنا قسمه ګړه بیزه ده او درمیانه قسمه غوا غوایی ده دغه به حلال کوي دا حکم دی په مستی سره لازم دی په تاسو باندې هغه چې اسانی من الهدی قربانی نه ولا تهلقوا رؤوسکم او مخروي سرونه خپل حتی یبلغ الهدی محله تر دې پورې چې ورسیږي قربانی الهدی ساروی محله زید حلالی ته دا ورسیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې ځله دعا کړې و د سر خراونکو لپاره رحم الله المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې ځله دا ویل په حج کې چې سر خړی الله تعالی دې په د باندې رحم وکړي صحابه کرام ویل د الله تعالی پیغمبر که سر نه خړی بلکې اسر وړو کې کوي نو بیا نبی علیہ السلام دغه ویل الله دې په سر خراون کې باندې رحم وکړي نو په دریم ځل باندې ویل قال په ثالثه والمقصرین الله دې په هغې باندې مرحم وکړي نو څوک یې چې هسې وړوکی کوي ابن کثیر رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی ولا تحرقوا رؤوسکم مخروي سرونه خپل تر دې پورې چې ورسیږي قرباني او ساروي محل له زید حلالې ته ومن کان منکم مریضا نو د قربانۍ نه مخکې سر خرول د صحیح نه دی وسه الله تعالی ذکر کوي عذر یو سړی معذور دی ومن کان منکم مریضا څوک چې وستا سره نه جوړه او به اذن یا پاغه باندې تکلیف می راسی د سر د وجنه مریض دی یعنی داسې مریضتیا ده چې د سر د خریلو نه بغیر اغه نه کیږي دا غینه بغیر دا نه کیږي یا او اعظم او به اعظم من راسه یا فی بل تکلیف در سر دا وجنه نو هغه سره مثلا په سر کې ډیر جت سپګی شوی دی د کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې دا راغلی دی دا غي په مخ باندې د سپګی را روانې شوی سمې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایوزی که هوا مراسکه ستاد دې سر چې دا کوم خزنده دی او دا زنده سر دی نو درته څه تکلیف نه درکې ویل الله پیغمبر غر کې کلم خو سو کوم د حج احرام هم تړل دی او سو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سر دی وخره وزا نو دې دې کې اوس دغه ذکر کوي فمن کان منکم مریضا نو څوک چې وستاسو نه جوړه او به اعظم من راسه یا وی په غوانه تکلیف د سر د وجنه په فدیه تم من صیامین نو سر دی دا اوخره نو کله چې سر وخراو نو اوس به په فدیتون من صیامین واجب ده په ده باندې فدیه ورکول بدله ورکول د روجو د درې ورځو من صیامین درې ورځې روجې به ونیسي او دغه په حدیث د کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه کې راغلی دی او صدقتین یا صدقه د شپږو مسکینانو ته شپږو مسکینانو ته به دغه ورکوي او نسکین یا قربانی ده د یو ګډ بیزه یارې قرباني وکړي دم په لازم شو بس په دغه طریقه باندې دا سر بیا خریلی شي د صدقې نه مراد پیدیه ورکول له مسکینانو ته یو مسکین ته دی په مقدار د وی سر صاحب باندې ورکی بس پوره ده په اذا امنتم نو کلج په امن باندې شي په اذا امنتم دو معنی دی یا د ابتدا نه د امن حالت دی او یا تاسو کافرانو مشرکانو منع کړی د حج نه احرام هم تړلی دی نو اوس هغه احصار ختم شو کومه کرپی چې لګېدلې وه نو هغه ختمه شوله یا مریضان وای بس ناڅاپه جوړ شولی په من تمتع نو چا چې پیدا واخیستله بالعمرتې په عمرې کولو سره الی الحج سره د حج نه په مستۍ سره من الهدی نو لازم ده په هغه باندې هغه چې اسان وي من الهدی د قربانۍ نه د حج درې اقسام دي چې کله دا وایو نو په دې آیاتونو باندې به تاسو اله پوه شئ یو قسم حج افراد دی نو حج افراد دی ته وایي چې یو مؤمن مسلمان د میقات نه د خپل ځای نه احرام وتړي صرف د حج د پاره نیت د حج وکړي دغه ته حج افراد یعنی د احرام تړ دی دی یوازې د حج په نیت باندې حج افراد دی دغه او دویم قسم د حج دی حج تمتع حج تمتع دی ته ویل کیږي چې انسان د احرام وتړي د حج د پاره اعمال د حج پوره ادا کی نه یو سړی دی هغه احرام وتړي اپاقی سړی دی یعنی د د میقات نه بهر اوسیږي مکې ته داخل شي طواف د بیت الله وکي سعی د صفا او د مروه وکي او بیا ځان حلال کی ځان حلالول دا نه دي چې چاړه راواخلي په مرۍ باندې راکاږي ځان حلالول په حج کې دا دي چې سر وخری یا ویښته واړه کی او بیا د میقات نه بهر نوی وتلی وطن ته واپس نه راغلی و واپس شوی نه تر دې پورې چې احرام دوباره د حج لپاره وتړي او اعمال د حج پوره ادا کی حج پوره وکي دې ته وایي حاجي صاحب متمتع دې ته وایي حج تمتع یعنی اول عمره وکي لاړ شي عمره چې کله پوره کی نو هلته کې احرام پرانیزي بیا دوباره احرام وتړي د حج لپاره او حج هم پوره کی دې ته حج تمتع وایي په دې آیات کې هم دغه ذکر شوی فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي نو په د باندې دمی شکر لازم دی دمی شکر دی معنی دا شوله چې الله تبارک تعالی په د باندې مهرباني وکړله الله تعالی په مهرباني وکړله په یو په یو سفر سره دوه کارونه وکړله په یو غشي باندې دوه کارونه ویشتله یو سفر کړی دی هم حج په وکړه هم په عمره وکړله نو دې ته وای دې ته دمی شکر وای دا بس قرباني کوي د په لازم د په دغه ځای کې دریم قسم دی د حج حج قران د میقات نه احرام وتړي د عمره او د حج دوانو د پاره د دوانو نیت پکې وکړي چې بده یو احرام باندې بیا چې کله افعال د عمره پوره کی نو ځان نه حلالي تر دې پورې چې مناسک د حجم پوره کی حج پوره ادا کی او بیا ځان حلال کی د احرام نه ځان وباسي نو دې ته وای حج قران حج قران دی حج تمتع دی او حج افراد دی اوس په دې کې بیا کم یو غوړه دی نو هغه فقهای کرام هغه مسلې بیا د فقه کتابونو کې بیان کړی دي ومن تمتع بالعمره نو چاچ پیدا واغ چاچ پیدا واغ سره په عمره سره احرام او تړه د عمره لپاره او بیا ځان حلال ک او د کله چې وخت د حج راغی نو بیا دوباره احرام وتړه په یو سفر باندې حج موکه نو په مستی سره من الهدی په واجب علیه نو واجب دی په د باندې هغه چې اسانی من الهدی د قربانی نه په من لم یجد چا چې قربانی اونه مندله قربانی بالکل شته دی نه یا شته دی ګړی بیزی او هر شی خډیر دی خروپی نشته دی نو اوس پس کوي په صيام ثلاثه ایام په دبانی لازم دی روزې نیول درې ورځې په حج په حج کې او بهتره خبره ده د علما کرام لیکلي دي چې ذل حج شپږمه و مو اتمه دغه روزې ونیسي نو دغه ډیر زیاته بهتره ده و سبعتن اذا رجعتم او و ورځې روزې به ونیسي کله چې واپس شي د مینانه اذا رجعتم خپل کلی تراشي علاقې تراشي او یا کله فارغ شي د مینانه نو بیا دې وروجې نو ټولې لس روزې شولې تلک عشرتون کامله دا لس روجی دی پوره دی په ثواب کې تلک عشرتون کامله دا لس دی پوره ثواب ول دی په قربانی د ته چې الله تعالی کم ثواب او اجر درکاو نو په دې لس روجو ته غم درکلی شو ذالک لمن لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام وس دا حج تمتع او دا حج قران دا څوک کولای شي د چاره پاره صحیح دی او د چاره پاره نه دی صحیح ذالک دا حج تمتع حج قران لمن د هغه چاره پر د لم یکون اهل حاضر المسجد الحرام چې نه کورنۍ داغي دیره په مسجد حرام کې دا د هغه خلکو لپاره دی آپاقی وته وي د لری لری ملکونو نه خلق زی نو په یو سفر باندې د حج او عمره دیو کی اوس چې دنن حالت کې بیت الله ته نږدې خلک وسیږي نو په یو سفر باندې هغه دوه ته څه ضرورت دی هو په دې څو ورځو کې حج وکي لس ورځې بعد د راشي بیا د عمره وکي خو یو دوه درې سو روپۍ کرایه وته ولګي اوس د لری نه څوک تللی دی د افغانستان نه دی پاکستان نه دی د ایران نه دی د روس نه دی یو مؤمن مسلمان تللی دی او هغه حج کوي نو په یو سفر باندې حج او عمره دواړه هم کولی شي ذالک دا حکم د حج قران او د تمتع لمن د هغه چر پر دی لم یکون اهله چې نوی کورنۍ داغي حاضر المسجد الحرام دیره په مسجد الحرام کې واتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه پی ما امرکم و نهاکم ابن کثیر رحمت الله علیه وی الله چې رته کم سوي چې دا او کینو هغه کوي او الله تعالی چې د سنه منکې نو دا غینه منشي وعلمو پوه شي ان الله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي لمن خالف امره وارتكب ما عنه زجره الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي هغه چاته چې د الله تعالی د اوامرو خلاف کوي چې د الله تعالی د قانون خلاف دی وکړه الله تعالی به د ملامت کی او الله تعالی به غر کې د سزا بل الله تعالی درکړي